وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته چې یو سړی مالدار او وسدار دی نو زکات غستل د حرام او ناروا دي خو که زکات ورکون کې لدا پته ني چې د مستحق ده کنه ده او د زکات ورکي نو شرعا او دیانتن په د باندې دا ضروری دي چې دی غله وي چې زه د زکات مستحق نیم البته ستا د طرف نه به وکیل شم او یو مستحق شخص له به ورکم نو په دغه صورت کې کده بیا د خپل بیبي لور کې او هغه بیا د په بچو باندې د مال لګی نو دا غ زکات ادا شو او شرعا دغه مال کده د په بچو لګی نو دا لګول جایز دی خو په دا ضروری دی چې غلووي چې زه د دې مستحق نه یم وسداره یم نو د وکالت په صورت کې ترې اغستې شي چې دی وکیل شي او بل چاله ورکي